زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو ورونو الحمدلله زمو استاد اخیرنه کامل او مکمل دین دی دین پس بل دین دنیا ته ناراضی دا اخیرنه دین دی اخیرنه پیغمبر دی اخیرنه کتاب دې اخیرنه امت او شریعت دې او دا کامل او مکمل دې د زندګۍ په هر شعبه کې قران او سنت زموږ او تاسو رهنمایي کوي الله دیو کی چې موږ د دین په هر شعبه کې د قران او د سنت تابعداري اختیار کو د مناسبت سره ما د الله د کتاب یو آیات مبارک او لستو او یو دوا احادیث مبارکه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د احادیث مبارکه زما عزت مندو د آیات دا معنا دا الله وی ایمان والو د الله نه ویریږي او څه خبره چې کوي نو حق او سما او درست خبره کوي کوم دو احادیث چې مې تاسو وړاندې ولوستل ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي او د حدیث الفاظ داسې یې فرمایي چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی وای آیا یریږي نه هغه کس چې پورته کوي سر مخکې د امام نه امام لا رکوع نه سر نه پورته کړي د پورته اغلا سجدې نه سر نه پورته کړي د پورته دا چې او به ګرځي الله سر د پشان د سر د خر دا یو لوی وعید دی بل روایت کې د دواړو خبرو ذکر راغلی مسند بازار کې د ابو هريره رضی الله عنه نه مرفوعا روایت ده وی هر غکس چې دې ټیټیږي او پورته کیږي د امام نمخ کې نو انما ناسیته بيد الشیطان د سر کونډه د شیطان په لاس کې ده اوایچا ته دوه احادیث یاد شو ها دا څه څه نه چې ته نو په کوو تاسو تاسو نه وځاو باندې ګورړو باندې حدیث دا او دواړه احادیث د ابو هريره رضی الله عنه نه دي و یا غسړی یری گنا چې دې د امام نه مخ کې سر چتای د رکوع او سجدې نه چې الله به د دې سر نه د خر په شان سر جوړ کړي دویم حدیث کې دا څه دی چې د الله حبیب فرمایي وای کم سړی چې چیږي او پورته کیږي د امام نبخ کې دا ناسویه دي سرکونډي ته وای د د سرکونډه د شیطان په لاس کې ده اچھا ته یاد شول دوه حدیث دیو جن ګورا ځان سنبال کوي باز امام ضرب اس کوي څوک پکلا راکړي ناغلا ولاړ دې د مقتدیان رکوع لته امام لا ولاړ دې د سجدي لته امام لا پر رکوع کې دې د سر مخ کې راپور تک امام په سجده کې دې د سر مخ کې پور تک نو څومره وعید راغی وای د زدا سر کوندې د شیطان په لاس کې دې بس هغه د وخت نه مخ کې کته کوي پور تک کوي نو چې دې خبره زمای عزت مندو موږ تاسو په مسکی خیال وکړو چې د امام نن مخکې شو د ترست شو بلکې د امام تابعداري موږ تاسو له پکار ده وې دې یریږي نه چې د امام نه د سر مخ کې پورته کو اغلا رکو نه سر نه پورته کړي د پورته کو چې الله بزده دا سر د هر سر جوړ کړي اگر خبر د ټیټېدو ا د پورته کېدو دواړه که څوک رکوع ته مخ کیږي سجده ته مخ کیږي ا که څوک رکوع ته مخ کې راځي د امام نه مخ کې پورته کیږي یا سجده ته دواړه خبرې په شریعت کې منع راغلي دي وی الله بزرگ دا سر د خر سر جوړ کی بعض علماء لیکلي د حدیث دا څه معنا ده په دې حیواناتو کې خرص لري دا بي وقوف ده وې دا سره کا پکل ده نو کته د امام نمخ کې رکوع کو نو ته به د امام نمخ کې خلاص هغه چې سلام نه ګرځول خو ته پابند کې نو دته وی بی وقوف او کمکل وی ځکه حمار موصوف دی بالبلادا په بی وقوف تو باندې باز علماء وین حقیقتا خبره ده په دې امت کې مم شکلونه بس کیږي الله دې موږ تاسو په امن او امان وساتي نو دې یریږي نه چې دا شکل مسخش او د دې سر نه د هر پسان شر جوړ شي ادا مخ کی سرستو شي او رستو یې سس شي دا مخ کی شي صحیح روایت کې راغلي دي چې الله حبیب فرمایي زما په امت کې با سخلق وي نارینه دی رحم بزان تا حلال غنی شراب به حلال غنی ډول او سرنا به حلال غنی وای دین به الله شادوغان او خنزیرات جوړای د دې امت کې زما عزت مندو د مسخ د شکل مسخ کې دو ذکر احادیث مبارکه او کراغله لکه تاسو د علماء سره جناسي په خوا الله د شاده خنجران جوړ کړی بنی اسرائیل د الله د حکم مخالفت کولو فقلنا لهم كونوا قردة خاشعين الله وی مو ټول له حکم او د یو حکم سره غټول انسانانو نشادوغان جوړ شو الله په هر څه قادر دی په یو حکم سره غټول بنی اسرائیل څه شو دا وی نشادوغان جوړ شو نو کوشش زما عزت مند کوي چې امام نه سړی نه مخکې کېږي نه رستو کېږي امام نه مخکې کېږي په رستو کېږي تر دې جمهور علما وايي چې څوک مخکې رستو شو نو ګناهګار شو خموز جائز دی بعد ائمه دې طرف ته لاړ دي لکه ابن عمر رضی الله عنه امام احمد رحم الله په دې سلور امامانو کې وای که څوک د امام نمخ کرو شو شو د سو نشو د دا ډوبو نشو نو چې موږ تاسو د بای عزت مندو مسکی برابر ولاړ یو مسکی ګور داسې طریقہ کوي اکثر موږ د امام نړوان دي کی ځنې اوقاتو کې که ستاسو خیال وي نو د کې غیمه وایي ایسا چې بیدار کېنه چې خو مضبوط ناست خو خوب په هم حاضر شي بیدار کېنه بیدار نه سپی نه په قاعده کې نه لکه مسکه څنګه کېنه اجتا خو له برابر پر لګواله نو بس بیا خو په لخم بدل طالبان د تشته په لختونه او بستر خو به غوړای د بس په غمه ودشه سمې وي ور امام سره دا څه پکار دی لکه امزه امام ماوي الله اکبر نو ته ما پسې الله اکبر وای زموږ دا علما وای وای مقارنت دې ځکه نه کوي کله پکې سره د امام نه پخښ تاسو ګورئ دې حرم شریف کې د امام پسې الله اکبر وای بس جلوس فکر استعمالای او چې هغه الله اکبر ختم کی نو مکبر وای الله اکبر دلته که ضرورت راغی چې لوي چې جنازه کې الله اکبر جنازه الله اکبر مو کتلی امام لابی ختم کړي غزي په کې شروع کړي د ته خو د امام نمخ کې شوی د امام بیا د مخ کې کېدو مقصد شو امام رکوع لاړو چې تاو کړو چې رکوع لاړو ورپسې لاړ شه چې امام دیو کته چې سره په سجده کې خو نو تلاړ شه نو دا غل لګرستو ځا او لګمخ کې لګ لګرستو ته ځا او چې هغه سر پورته کې نو هغه نه پس لګ سر پورته کوا نو استاد کمه په پدغه پوره کېږي لکه حدیث پاک نه وګونی صحیح حدیث پاک د نسائی شریف کې راغلی برا رضی الله عنه فرمایي وای موږ صحابه کرامو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مسکولو فرخ راسو من الرکوع چې نبی رسول الله په سر مبارک د رکوع نه پورته کو نو قامو کیا من دین پس صحابه و ادریدل حتا يروه ساجدا چې د الله حبيب یو کته چې سجدي لاړ نو ثم سجد بیا به یې سوکا سجده به وکا کله سړی د امام سره برابر روان دی نو بس مخ کې شو دی نو چې مخ کې شو مسله دې سکا مسله دې سکا وکا دارنګه حدیث پاک کې دا چې الفاظ راغلي دا الله حبیب وی انما الامام ليتم به امام دې د فار دې چې د پس اقتدا وشي فاذا كبر فكبر چې هغه الله اکبر وې د تاسو ورپسې وایي او چې هغه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وای ختم دې چې نو تاسو وای امين اچې رکو کوي نو تاسو بیا رکو کوي اچې هغه سر پورته کی او سمع الله لمن حمده وای نو تاسو وای ربنا لك الحمد او ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد درې وړ الفاظ دا ثابت دي چې چا کم وي او چې جون کې حدیث کې ثابت دي چې څومره دې ډېر او څومره دې ډېر شو ډېر دې اجر شو اکل چې سجدو کې نو تاسو سجده کوئ اکل چې هغه پورته شي تاسو سر پورته کوئ دا حدیث امام نسائی رحمه الله ذکر کړي د زما عزت مند کوشش کوي زموږ اکثر عوام داسي دي لکه څنګه بیان پودا او د زموږ پودا کړو الله دې زموږ په حال باندې ورحمت وکړي وګړه پته نه لګي چې امام شو کله او شو نه کړي بس په یو سوچ کې ولاړ یو کله هغه نه مخکې کیږي او کله چې رسو کیږي نو موږ د سوچ فکر شې دا د بے سوچي شې نه ده تاسو نه دیو جن ګور حدیث پاک کې دا سره غوړي دا وې دي د پاره راغلی چې دې موږ کې سوچ خو اوګه او روټي تیار را اذن ته اقامت مو وي روټي وکړه ځکه که ته خوږه کې روړی تیار ده نو ته په ټول سوچ روړی کې تاله واړه او لوی ګول درځي دي نو تا اول هو کاغر ته تاله جمع ځکه که تاله واړه ګول درځي دي ته مسکه نو ټول توجه سره شو ایزان بالکل دازله فارغ کا الله کا چې دا خالی زړه الله تودريږي چې ستا توجه یو خوا بل خوا په مس کې سد شي یو خوا بل خوا په مس کې لاړه شي دیو جن دا پراغلی یو سړي باندې خوب غلبه کړي دا الله حبيب فرمایي لیک دیو دې شي هسه دا مس کې غتزان له دعا کې د دعا په ځای شرط سو نه کې خیرې شهرو رکې ساتھ نو موس کې زما عزت مندو ډېر توجه سره ودرېدل پکار دي او د شریعت د خبرو نظام خبرول پکار دي ځان خبرول پکار دي چې مال سکول پکار دي کله مو استاد صدا موس شو رټول مسلې به زما عزت مندو زموږ استاد سوسي شي دا بسوي شي ادا د موږ په ټول مسلمانانو نارینه او زنانو فرض دی نو د دې مسلې د کولم شي فرض سړی ګوري علماء ولا غشان مسکه زمو سجده په طریقه نه نه رکوع مو په طریقه نه نه قیام مو په طریقه نه نه ور مسکلر حرکتونه دې په کار یو خدای چې ضرورت دی اته دا چې ګریږي کې جریدان نه کرے ټول توجه دی غي په لګا اسی مسلمان وګر اوسې به سدګيري سره نو به کول کله په ځبانه کوته وان کله په سر کوته وان دا احادیث کې راغلي دا چې کوئی دیو سړي پزړه کې کو خوشوي نو لاس به بیا په سکوني دا ستاره لاسونه او سترګې چې غلط حرکتونه کوي بای سړی دی ګډ جمعات کې چې ولاړ دی هغه ګډ کې سړی ځای کوي نو سترګې ګور برابر نه دي لاسونو حرکت برابر نه ده که ضرورت راغی نو بنا پر ضرورت په اوس کې حرکت راغی لکه ګور زه ما مې ماما پس یو کس ولاړ دی خي طرف ته اوس بل کس راغی ا دې مقتدی ضرورت زه لري پشا شالاړ شي څنګه دلار شي پشا شاد لار شي او د سب په شکل کې غبل سره دی ودري اوس ګوره دا حرکت را بلکې پشا په مشکل لاړو او چون کې دا د مزد اصلاح د پاره دی د مزد سره پاره دی نو که ضرورت راغ یو مقتدی دی امام سره خي طرف لولار دی خو ورپسې اوس بل براغه نو پکار نه بلکې کدواړو لپته نه کړه د الله حبيب تاسو رسو کړی دی په لاسو مبارک او دو صحابه د ځان په رسو سکړي رستی وزرو دي تاسو لمخ کې جمعه کې تیر شو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وايي کوئی چې ما مشکول د الله د حبيب سره په نفل کې نو ګس طرف ته ودرېدم د الله حبيب د غوږ نه ونیو او د شاده طرف نه راتاو کوم او خي طرف لې شکم خي طرف لې وکړ نو د موږ د اصلاح د پاره کې او حرکت په موږ کې شي هغه جدا خبره ده اسی بیسا حرکتونه کول دا د موږ د خشوع خضوع نه زمایزت مندو منافی دي چې د دې خبرو نه موږ تاسو په موږ کې شو دې خبرو نه په موږ کې موږ تاسو زمایزت مندو زهادو ساتو ځکه مسکی خشوع خضوع مقصود د چې زموږ توجه وي د الله ذات عالیه مسکی خشوع خضوع سره دا مقصود د چې زموږ توجه وي د الله رب العزت ذات عالیه ته وګور دوه رکعات کې سره په صحیح طریقو کې نو په دې ورته الٰه العالمین جنت ورکړي ورکات کو کې نو په دې سملاوي او په طریقې او کې او د صحیح طریقې سره وکړو او دا او دس نفس دو رکعات په صحیح طریقې سره وشول د امام پسې صحیح متابعت او تابعداري وکړه د امام پسې سوا صحیح متابعت او تابعداري وکړه چې دا غنه مخکې نشو چې هغه رکوع نه لري او دې سره او هغه په رکوع کې د سر مخ کې پورته کو نو د دې خبرو د ټولو په زما عزت منظور موږ او تاسو شکو خیال بساتو کمز زمو سمشي نو زمو ټول مسائل بسشي ټول مسائل به مسمشي کچری موږ زموږ زما عزت مند سمشي نو دې سره به زموږ ټول مسائل سشي دا بس شي د امام تابعداري دا زما عزت مندو په موږ او تاسو باندې سره دا لازم ده اکل نه کله ورته شي کیږي بعض او عوام په خپل محله کې دتا سینو زدت چې امام لږ زر زر کوي نو بس دې قبل امام پس را نو د دې امام خو صرف ربنا ولک الحمد وی او دا بل امام پس یې ولار دې اور سره حمد کثیرا طیبا مبارکا وی نا ولا ولار دې دې رکوع لاړ لک خپل ځان سنبالول پکار دي چې زه امام پس ولاړ امام نا که زمخ کې شتا سو اوریدل د باز ائمه په نس وی موسی باطل شي لکه ابن عمر او امام احمد ابن عمر رضی الله عنهما وای امام احمد رحمه الله وای که څوک د امام نمخ کې رسو شو د موږ باطل شو موږ ونشو جمهور وای موږ کویو شو اگر چې د مجرم او ګناهګار شو د جمهور کې روایت وندو د دې خبرو خیال او لحاظ موږ او تاسو ساتو چې زموږ استاد موس دا د الله دربار کې د قبولیت مقام ته زمای زمون نور سیږي یو جن د خپل او د کوشش کوي د وخت راتلو کوشش کوي بعضی مسائل دي چې بار بار بیانې او هغه اوري اکثر ګور زموږ لین دین علما وایي هم توجه نه ورکو نو لین دین زموږ ټول څه دا کوشش وکړ دې چې سره په حرامو کې واقع نشي اگر زموږ داس کې مسله او دغه شان د شریعت مسله په دې کې دا ټول عوام او کاروبار والا خلک مبتلا لو چې مونږ کوو نو په لسمه شلمه ګېډۍ کو یعنی دا هغه خپل لو شوی نه مزدوری اټو تریشر کوي نو ای په لسم من دی وړک جرن لکای نامو دو سره بدل نکټ کو دا معاملات په شریعت کې درست نه دي دا معاملات سره دي دا په شریعت کې ناروا دي ګوره ابتدا زموږ لاله مننه کړې کور ته نه دي راغلي او د شریعت مخالفت شروع شو د دې کې دې څوک د لټریشن وایي هغه سره خبره پکار ده دارنګ جرنګ والا سره خبره پکار ده چې بای ته خو د جنس نه مزدوري لري د جنس نه مزدوری دا ناروا کله زموږ دی بل کې یو بل کار شروع دی یو غوان والی او بل لوی ته سراوا وای دا ما په یو لا غشت دی غوان یو لا قیمت دی کال او شپږ میا چې تو سره او سګټ او شوا بنی وو دا شی ناروا دی تب په مزدور باندې او شی چې سره غل به معلومه ورته چادا چې هم کړ نو د دې توبه سره چې عالم تراشه ورته چې څوک د چاغوان سره یا څوک تنخوا ورکړي او ما تنخوا ورکوا استا غوان او ټول غټه مټه ټول ارتستای ځکه دې غریب لپاره نشته چې زما مزدوري څومره ده دغه کوان اخلین ولا سوکنی سي جبای تعالی بدل میاشه تنخوا درکو اګه تا وردا وی چې دې سو برګټه وکا نو سره زما دې وغګټه بنی مو یا بدرې مزای باندې تکسیبو نو دا زما عزت مندو په شریعت کې سره په شریعت کې ناروا ده بل ګور رسول سوداګانې کوي په کچا کې اله لا پلی مټر دانه نه دی نیولې او تا واغسته باغ لا لګېدل نه تا واغوس د دې دین له الله حبیب صلی الله علیه وسلم څخه کړي منع کړي په دې شیزونو کې ډېر خلک دا د شریعت مخالفت کوي مخالفت کوي نو په داسې مصیبتونو کې اخته شي لین دین چې کوي عبادت یوازې ځانې چې تاسو نن دل تراغلی یې 24 ګنټه زندگی د الله او د رسول د حکم مطابق تیرول دا سره دا چې د مایزت ورته موږ تاسو د شریعت مطابق خپل لین لین صفا کول موږ ته موږ پنځه منټه راځو زیات نه زیات بعضی خلک لس منټه جمعات کې نه لي چې د ډېر نیک وخت وي چې هغه ما زیګر راغې ما سوتن د جمعات لږي نور زموږ جماعت کې ورختای ده خپل لین دین زما عزت مند سکای خپل لین دین سم کوي ته چې یو شیالي شریعت کې خرصول غسل راغلی تو وای تعالی سو وخت کې اغسل پکار دی سو وخت کې تعالی سړي غسل په پنداسې مکوي بای سره لکه نماز غریبي سب نشتا ا د لکونو روپو سودای وکا هغه مخ کې د مشوره کوي کوم یو غټ دی ورته کوم یو غټ دی ایمان سره ورکه یې چې ولګټي نو تی ولې پاغه ورته پی دا لپته چې د مثال په تور د شیو روپو حیثیت نشتا عدد لکونو کروڑونو روپو سودا وکا اوس هغه مخ کې نوې نوې کوم یو ګټ دی ورته کوم ګنې بیا ولوي نه دا ویلې خبره نو د خپل ضرورت مطابق تعالی سبا غل پریږي تعالی هغه شی در فرض کړی در باندې شریعت کې خود مجرم دي پکار دا دی چې تاسو رسول روپۍ دي چې تلس جنگي را جنگي نو کلس دی بایلې نو ندی بچی خواريږي نه تخواريږي په خوا وګور دي بشران وي دې په خبره کې سوره مقصد وای خپل صادر سره په غزاوا نن موږ ټول سره بار کړی نو بس راجم یې کو به راجم کو ابلانه او تخته ناغه بچی دې نه بل څه دوه تختی دخل کې لکونه روپۍ تبا برباد کړ دی وجنه شی او شی له ځان لو ګورا چې دې کې وګټه پښتا او تاوان هم پکښتا نو کدی شي کې ما بایل دا به سکو دا لین دین پکار دی زما عزت مندو چې د شریعت مطابق دی باندې کې اس قسمت څه نه اس قسمت دوکا زما عزت مندو پاره کې نه وي لکه دوکا چې مونږ کو نه مونږ ته ګوره خیر نه راوړي بل د پردي سیس نه سو کوي د پردي حق نه ارشه چي دي پردي سبزي چا کرل نه وي دا نه کرل پردي غیا د پردي بوټي دي چا اتا هغه نه پاندو تړل نو په تلور شي پاره نو ته دا منځونه او روزي هغه لپاره کې ګوره یو داسې شي لکه په کولو باندې واقعي زمیدار په خوشحالي کې چې دی ورې پی اور ته یو سزان نه به اوش کی او چې د غټ غټ خراندان دی چې چا بوټي دې صحیح کړي او دا غیر روزانه پندونه وړي دا الله بندګانو موزم کوي روزي به سري پردي خشابونه پردي لرګي به ما کوي هم هپانه د چا ورځې دي پرې پانو څو سنوي بوجي چې ډکه کاوسو کا پردي خشاک ته مغل کېږي پردو بوټو ته مغل کېږي د هر چا د مال نو عزت مند سره داغه خیال ساتل پکار دی پښې په خوا به خلک ځو خشاکونه به راړل قدرت به ورې بل بوچړې به واله یا به داسې وي چې شریک د ټول کلي غرب او پخوا اوس هم په بعضې علاقو کې شریک کړي خو یې په نه کړی نو هغې ته به بیا نه راړي لکه شریک غرب د کلي خو د کلي پابندي چې وایي ګوره څوک به راړي نه دا خو یوازې ستا نه دی چې ته سره چلول کې د پوټې پوټې خبرې زما عزت مندو چې موږ تاسو شو کیسه دا کوشش مکوئ چې هر څوک مې دوکه کې څوک مې واله خپل لین لین زما عزت مند او صفا کوي په صفا طریقې چې در له 2 روپۍ ملاو شوه کې الله خیر او برکت واچي دا د زمیدار وطن دی په دې زمیدار وطن کې ګور باندې دا چې خلک یې خلکو غوان وی ګډي وی بيزي وی د چابلی خيري ويره د انر دې ماده نه لګ پرېزه ناغه مخکې دې چې ګور 500 روپۍ لګ نګور نر چې د ماده لپاره خو په دې سال دا حرام دي سړي دا الله حبيب صلی الله علیه وسلم د دین منع کړي په صحابي ورته قربان کله مونږ نر ماده تفریز مونږ ته سغواړو نه هم سره وي یره په دې دي زناور له سواله نو کساله په خپل صدرکل اغنا روا دي او کته وی چې وای 500 روپۍ ادا لین دې دا په بچو خره دا په خپل خره نو په شریعت کې دا حرام دي په شریعت کې دا سړي دا حرام دي نو چې د دې د زمای عزت مندو موږ او تاسو اجتناب وکړو خپل لین دین سکو خپل لین دین زمای عزت مندو صفا سوتره کو باز خلکو الله پیسې ورکړي ناغه خلکو له سودونه ورکړي سکه خلکو نه دې څه کې مسلمان خلک تپوس کوي مو چې کوم ځایو ته انت بدا مسله ډیره قبایلو کې د نورو خلکو په نسبت سود ډیر دی کوم ځای کې چې پیسې ډېری د خلکو نور هم ډېری خوښي چا سره چې ډېری نه دا ور لري توجه دي خو چې سور چا سره زیاتېږي هغه نور په هرس کې دا د لس لا کو غاړه اتاله به په پینځل لس درو دغه په خبره باندې منځ کې څه شی نشته نو منځ کې سلو دا غلس لا کوي او په دې بلې زور شوي پینځل لس شوي کله ګوره دا څه مسله ده لکه دا شی ما سره موجود دی ها په مسله ځان پوری کوي او تی په نقد ولې جواب په لسوي در کوم کو په نقد وي او تا ما لخي یقین جوړ کو چې په قرض وي لم نو ما دل په پینځل لس در کو دا راوړې د قرض د وجه نه مثال یو 50 روپۍ وچته کې د قرض د وجه نه نرخ بڑاول د سلور ائمه او د ټول امت په نسبت درست خدا دا چې څه شي نشته څه شي نشته او ته یې بس ما دا بدا وی غاړې حساب کا ادا مثال په تور بس حساب کا دا د سود د لس لا پورې طالب وی په پنځل لس مات نو دا هغه شی د لس وی په دې سور شوې منځ کې څه شي نشته دا د سود خورو مختلف قسمه سړي هلی دي د دې کو نو چې موږ تاسو زمایي د خپل قبر خرابې دوه د پارسو دا غي د پاره زما عزت مندو هلي جوړې نو چې سبا د الله دربار کې مو تاسو په دې مجرمان نشو ځکه الله حکم دې ایمان والو خپل ما مخری مالونه په خپل منځ کې په باطلی طریقې جواری دا سود دې دوکا دا غلا دا دی ټول بل باطل طریقه کې راځي دوکا دی وکا ټګي دی وکا شعر یو خولو بیا بل شیخ اکثر کارو موږ بعد شي نه پرې وته وبم نشي استه یو ځل یو کس بار کې وي مې دا ډېر نیک سیمان وی ټول مریضه سکړي باز خلک دي د جوارو غنمو کارې دي نو شل منه سم کله او شل منه یو ځای څه اے نسبت پکې ونه لګی دا چې هغه لس من جوار چې لږ بیکار او دا غي پښلو کې اډو سو نشو اډو پته ونه لګیدا ګور غډونی او کو دوکه وکا ټیک دې جدا غشه د خو غنمو په نر خرص پیسې خو یو ګټل خو ایمان لسو ایمان له نقصان د خشي جدا نرخ نه او د بچ کیسه دا غي زما عزت مند جدا نرخ ده ایو شی ور کړنو مونږ دې په لور الله دې رحم وکړي اوس زموږ د میاشتو او د سورزو نه دا سوچي چې دا دا کرا دي په څه طریقه به وا دا څه نو ګورم په خلیزان لسما شیخ ہے اتا لوی ټول کفک چې څه زو بوې کې غسنه ده پکې شوې دا اوس دې بچو ته دوکه وړي دنه خو د غرزولو شی څوک نه تا چې کور کې وکتل چې دا هغه به سم او خپل له ټول یې په کې کم ځای نه شولې کتاب دلوي کم ځای نه نه خو خبرې کوم ته پوېږي نه واه خیر در لګه کې واچو دا زما عزت مند ټولې کې دي ځان سم تباکو خپل خیرت سکو خپل خیرت په دې باندې کله د وبو په ذریعہ شی درنو نبی کریم علیہ السلام بازار ته وته او توجه ولمای نو غنم یو کتل د جلا سره چې ورتن کو نو داغي کې لواندو او د پاسه پیوچو نا غنم والو یې غنم باندې چوبو واشه درې دي کې نه درې دي ایمان سره وایا بازی شي ګره وګره کا ادرن کیر شي بالټي پروتي سبزي ولا سره هغه سره دې په راو په ځان تا باندې مين نه لګي دې وینځي او دې وي یو چټاکل کو وځيو شي کوي باغیم دې سوچ کوي رضی الله حبیب کلاس مبارک وردن کو الله سو کې دن نسو لاسو کې دا دنه لواندرو خد د پاسه وچو د پاسه سو وچو د الله حبيب ورته دا ولې باران شو نو چې باران شو دا لوانده به د پاسه چولې کړه د الله حبيب مبارک فرمایل من غشنا فليس منا چا چې موږ سره ټګیو کنه زموږ نه نه د سل روپۍ او زر روپۍ خو دې زره دې سیوا وکړي خو پیغمبر وایي موږ نه لري زه خپل کار کوم من غشنا فلیس بالله چا چې ټګیو کدا زموږ نه نه لري اوس نه راغلی یو کس یا پتا سو لپته پېزنې کا صاحبان دا شو کی چې شیلال کې یو په وردن نه غیله رغونه معلوم کی نو یو منو په پمه خکې ورتل نه نو تعالی کې تلی نو چې ته کېلو غو حراکه نو هغه پاو پکې وبو تللې یا دې بیا کټوي کې درکې اے دا الله بندگانو شفاء امو تاسو الله سره بلاویګو په حرامو کې خیر او برکت نشتا حرام بتاله کور له خیر نه راړي اگر که د حرام ډیرواله تاسو په تعجب کې شي حرام یو لاک او یو کروڑ دی او حلال لس روپۍ دی خو دې لسو کې کم خیر او برکت ته هغه په یو لاکو کې نشتا چې په دې لسو کې کم خیر او برکت ته هغه ګټه بس کې هغه بنگلې بس کې چې زما عزت مند په هغه سبا سره اور ته شي د چې خپل لین لین زما عزت مند موږ تاسو د صفاوالي کوشش وکړو کچا سره مزدورین کو چې ټګیو نه کو څونو کو دوکاو نه کو چې هر لین دین زما عزت مندو موږ تاسو صفا کو پدی و زموږ تاسو په آخرت کې سکی پدی و زموږ تاسو غاړه خلاصي ادا چې موږ تاسو خپل عالمانو صاحبانو سره کې پر خپل لین دین صفا کو مونږ الحمدلله اوس منځونه ډېر کم خلک دي چې نه کوي دغه شان ده کنه په خوا به ډېر خلکو موږ نه کولو لګو به کولو اوس اکثریت داسې دی چې شرط او بد نصیب به چې موږ نه کوي ولین دې د ټولو سره دلته موږ کو عادت چې موږ نه وته نو موږ یو پلان خو سبزی دي کې ترلې نه خو پکې نشته اراجه به یې در پلانې بوټي دي مز د ناروا او د بهایو نه منې کول کوي نو چې ته مز د پردو مرچکو نه منې نه کې ا د پردي خشاګه بوټو نه منې نه کې نو دا څنګه مز ده چې منځونه کې اپردې شی کور ته وړي پردې شی دیو جن د وایي دا ډېر سوچ پکار دی پردې حق خوړل په پردي شی باندې سینه ورچول دې سره زموږ استادو اخرت ټول تباکی کی بربادی کی زمای سره پردې حق سمره ناروا دي ور په باز نیکو اعمالو هر ګناه معاف کی خو پردې حق نه معاف کی یو سړی حج کوی دا الله چې څومره حقوق دي خو چې صحیح حج وکړو په حلالو کې څو سم یو کو نه الله ور تخبل هر څه معاف کړ خو په دوز دا ذکر چې د خلکو مالونه خورلې نه په حج نه معاف کی کې اوس نه د الله په لار کې یو ځل نه لس پیری شهید شو او په دې شهادت پر دې حق سره ده پر دې حق په زوایزت مندو معاف کیږي نه دیو جن چې موږ تاسو د حقوق العباد سو کو داغه فکر وکړو کله چې تاسو پړک شي نو ور ور بچ خیر دی دی ګونه په خوې په غاړه اخلاص کوي دغه په خبره باندې نو موږ یو غاړه دی بندې خو چې بیا په خلک وایي چې ګوره دور غټ غټ ځامني ادور جیدا دې له غربت می حلال نه بس می خجه مولا لك ختم شو خبره کاغه سره د شازمه کا کله هغه باندې چې قرضه ده دا هغه موږ څنګه کو دا هغه تپوس نه کو ځنی وردا شي چې څوک دې مړ شو نو په دې صد الله قرض دی او سپې د بندګانو قرض دی صحابي راغه حدیث د صحیح شریف کې راغلی نبی علیہ الصلات والسلام ته وی مور مې مړ شو بعضی کې راغلي عمره او په بعضی کې راغلي حج او نو دا ته زوکم کنا د الله حبيب ورته اداره لوي کستا په مور او بلار باندې قرض او دا باندې ورکوله کنه باندې ورکوله وای فدین الله احق ان يقضى دا الله قرض ډیر حقدار دی چې پوره لیکل شي مثال په تور ستای او بشر دی او هغه باندې حج فرض دا غاړه په قبر کې بند ده هغه په عذاب کې مبتلا ده د تش په دې وکړ نه کیږي ګرځي ته ولې تش دوی چې الله وی بخي دا غاړه خلاصه کړه لکه حرکت پکې هغه ته وی چې زما دعا ور لکوم او هغه غاړه فرضي حج هغه په بند نه خلاصه هغه باندې چې قرضه ده هغه د خلاصولو کوشش نه کې نو چې دې خبرو زما عزت مندو مونږ او تاسو اهتمام وکړو دې سره به زموږ او تاسو مسلې ټول د الله په نسبانه درستيږي او دا مسلې به زموږ او تاسو ټول په دې باندې حل کیږي چې دی یوی یوی خبرې موږ تاسو شو کو خیال او لحاظ سره چې بایدا مسجد ته دا الله کور دی دا پرده حق دی دا موز دی مال څنګه کول پکار دی الله بندګانو د مر او د ژوند هیڅ پته نه لري تاسو ګورئ څنګه په ټوکو ټوکو کې تاسو امزوري زمونه کشران مشران ټول لاړ کلام په خپل ځان رحم پکار دی یو خو بار بار ګور در لوي دي کی جمعه ته وخت راځي بل تاسو په دې ځایونو کې چې علما کم درسونه کوي هغه کې کېدای ځکه ابي سړی غریب په خپل کې نه پويږي طالب شوخه د علماء کرامو د قران او سنت په درسونو او تعلیم کې څه کوي هغه کې د ناس کوشش کوي ورکه یو سړی دی په ډګر موږ او تاسو سره د دین د زده کولو بالکل موقع نشته ایمان سره وایي چې کوم جمعاتونو کې درس کې څه بوله کې نه ا د جمعې پر ورځ ګور تاسو څوک صدر کې وختي راغلي اصل لا روان دي د څه خلاټه کوم نشته انو د جمعې پر ورځ دین واو نه لري علماء سره ملکی دي دین به کوم ځای ته کوي دیو جن ګور زمو کلمه درست نه مونږ ته د خپل کلمې په خپل جبه کې صحیح معنا نه راځي مونږ ته د خپل او د سو د تیمم چل نه راځي مونږ له د موز د اصله موز نه راځي موږ کې چرې موږ خپل کې اورو اکثر به راځي چې بس وتښتو اپا خو دې نه کې زمانه خبره یو کلی لوی خوشو نماره ز تبلیغ والا امیرانو هم دغله بوتل ریوند اجتماع نه بوتل نو ممکن اس چې موږ په هغه چې سورې اخلاص پورې نور نور ویلاړو تخصیل راځي اے د کلی مشریم کوله خو د سورې اخلاص نه پلسو سورې اخلاص نه اپل مز ورته نو ورتلو الله بندگانو تاسو دین د دین نه بندې چې دکان مکوا نو کری مکوا پټی کې کار مکوا خ کار کا خزم اداره کا خپل تجارت کا او کم از کم د قبر د پاره هم سو وخت په کار وکړه چې دا خپل مسعي کو خپل مسلمانۍ زما عزت مند زده نو کم نه کم دا لګا د هو یو ګټه ته موږ علما کرام سره ور څوک ور کوي بھائی ها څوک په کې ودی ای برا پاسه ویا بھائی ور یو یو ګټه خپل علما او تا ټیم ور کوي خپل موز علما او دا وروي خپل کلمه جنازه ورته وروي دا طریقې زده کوي چې وایي په وګوره دا په پار چا راځي چې دا مړې به څنګه دفن کوو دې مړې له به څنګه غسل ورکړو دا ټولې خبرې په موږ او تاسو باندې زما عزت مند را روان دي یاره څوک مړ کیږي سبا کوو دا ټولې خبرې زما عزت مند زموږ او تاسو د اسلام او د دین دي بل خپل بجی پابندو سره دا مدارس سره لګي او دا خیالم کوي چې ما دا بچي پنځه کال او لس کال لاړو اته دا دومره علم وکړو ا دومره ذکر وکړه ارستو دې بس په لوګورو واچو موږ سره ګوره بچی را لېږي موږ سره پنځه پنځه کال شپږ شپږ کال خواریو سو قران زکی سو حافظ یو زور دې بس کولر مور ور کړې نمونږ نه تپوشتا نو د دې مدرسو دا څومره چې موږ به حرمتي کو کړ ډېر ماشومان موږ سره موږ نه پته نه لګي دا په څه سبب لاړل دي ستادي بچی ګور تا تنخواه نه ورکړي دی باندې خلکو پیسې را جمع شوي مدرس تنخواه غستې د دوباره کې فکر شوه که یو مدرس نیمو بل بچی له وایي بچی نن ګور دا بچی आवाज دی له بکینه تاسو نه الله دې یوي یوي خبرې پرز د قیامت ته پوښ کړي چې ستاده بچی سره مهنت شو داغه سره دومره خواري وشو او داغه نه حافظ جوړ شو اوس ته کوشش کې ګور دا حفظ بالا سنباليږي چې دې د دین په دې ماحول کې وي او که د دین د ماحول نه دې بار شو د دین د ماحول نه دې بار شو نو د سره د دین باقی نه پاتې کیږي د دین د ماحول لکه د بار شو د بازي د سوي چې بازي علما په سکولونو کې شي د علم د دین خدمت کوي وجون کې لین خو بدل شو کړه دا باندې چې غریبانو له د موږ مسلې نه ورس یو ډېر نیک عالم او وفات ته الله دې وبخي په سکول کې نو ما له ما له سکولر کې کړی د وړو وړو د موږ د مسلو تفوس به مالک دا قران یې ریږي دا علم یې ریږي دې د پر ماحول زما عزت مند پکار دی تاسو ګورئ چې زما دا بچی لاړو د سره دومره خواري شو ادا خواري ضایع لاړه او هغه مثال په تور سبا نو پر شو قران یاد کو کوم خواري چې ور سره شوی غټول شو د دې به الٰه العالمین سبا زما عزت مندو موږ تاسو نه سکه موږ تاسو نه به تاسو کوي خپل بچي په صحیح ترتیب باندې مدرسو ترولې کوي چې د دې خولي طریقې سره تربیت وشي قران خولي الفاظ دې تیار شي د قران صحیح الفاظ دای ته یاد شي او په صحیح طریقې سره د قران شریف وایي ځکه دا قران صحیح کېدل او د دې الفاظ صحیح کېدل دی باندې د عزت مندو ډېر خواري او ډېر مهنت کی نو د دې ټول خبرو زما عزت مندو چې موږ او تاسو سوکو اهتمام کو جمعات ته وخت را شو هر مستوخت را کوي ستاسو په کار ورسه کې والله خیر او برکت راوړي نبی علیہ السلام فرمایي وای ک خلق لا پته ولګي چې په وختي تلو کې څومره اجر دی او په دې وروبي صف کې څومره اجر دی او په دې اذان ویلو کې څومره اجر دی نو دمر خلق براجب شي چې بیا به پرونبي سب جنگ لومبي سب کې مثال په تور شلی اصل کسان راځي اراغلی په سعودو دي زید شتا نو یو خیال سره ورته جنگونه مکوې خو زه بدل تاسو کوم قران تازي بدل تاسو کوم خسنه بواړي باغ له بدو پر خلق راجب شي چې یو وای زبو او بل وای زبو نو دا غي غ اختلاف په بس ختمي په قران تازه په ختمي په کار دې چې موږ د وخت راتلو کوشش په دکان کې په کاروبار کې په ارس کې به مولا خیر او برکت واچي ځکه ارشه د بر نسبيږي او کته نه خرابيږي مونږ چې د کم ځای نه خراب شوی دا غزه نه د سمولو کوشش کوو خبره وکم دې نه سمي خبره زما عزت مندو د بار نه سمي خبره د بار نه سمي چې بر مالک راضي شو ورسې کې بدل خیر او برکت واشه لکشي کې ودبر خیر برکت واچي چې باغې با کویږي نه او د ډېر شي دې که خیر او برکت وېشتو نو اس په پته به سمې او دا خیر او برکت به اعمال سره نصیب وایي چې موږ تاسو اعمال باندې راشي چې زموږ د پیغمبر علیه السلام کوم سنت طریقې دي چې دا هغه د زده کړې کوشش وکړو زموږ د عوامو کې دا طلب تاسو له بار بار ویل کی چې وای سنت طریقه د جمعه تر اتلو سره د زده کول پکار دي د وتلو سره د او د سنت طریقه سره کور ته د دنه کېدو سنت طریقه سره قبرستان باندې چیرېږي نو سبب نو موږ دعا کوو خو ګره هغه مسنون دعا نه کوو تاسو کې چاله د قبرستان دعا یاد اول تاسو ګورئ دې لاسونو لو ګورئ چې بیا وجد کوي دا چاله یې وجد کړی چې دې د لو ګوري ګور اکثریت څه چاره اوس قبرستان باندې تیری اې د کور نه جروزي بلکې دې د سیسونو سره قبرستانونو راځي نو تا خو لاس وجد کو دعا خو دې وکړه کوم چې پیغمبر علی السلام د نقول خدای یاد نه کړ کور ته وردن نشوي او تا دا ونوي چې نبی رسول الله په کور ته وردن نکیدو نو سي ازما دې کور کې به خیر پسرل زما دې کور کې به خیر پسرل یره کور نه بار روزم دکان لزم مز لزم زمیداری لزم زما دې وته کې به خیر په کومه طریقه باندې نو چې موږ د نبی عليه الصلاه والسلام په طریقې راووتو نو خیر او برکت د هغه په طریقو کې ټول خیر او برکات زما عزت مندو الله د خپل حبيب په طریقو کې چې موږ هر یو عمل کې کوی اې ډوډۍ خوري ډوډۍ خو زناورو خپل خوراک کوي ډوډۍ خو اندوانو خوري نو ته د خپل نبی د روټۍ طریقه څه کوي ودکی غټول خلک استاد پیغمبر علیه السلام د دې کېدو څه طریقه ده را پاسي غټول خلک تر اپاسي دې تعالی سکول پکار دي د زما عزت مند چې زموږ استاد او ژوندۍ د خپل نبی علیه الصلاۃ والسلام د سنتو مطابق بل تا انتظار مکوئ چې په کله به مرګ راځي مرګ ورډیر زر راځي الحمدلله کوم موږ تاسو ټول مسلمانان دار چا زړه کې دالي چې دا کمې ده دا کمې ده دا به مرګ نه مخکې پوره کوم او سو کوی دا له جوړه سور کاله صبر کو بیا به بس دا بچی زب جمعات کې نازه و خلوی ګیرو به پریخه جمعات کوم جاری کو نو که ترغه ورونه رسیدې بیا بس کې اوس نو لې جارو کول نه شروع کې نو ګره انتظار مکوای انتظار مکوئ ځکه پته نه لګي ځکه دا دې پر وګوره کچره دا پته لګي دې چې مرګ برازي بس بیا غبار شه د مرګ نه یو سور دې مخ کې بس دکان له تاله لګولې اراتلو به جمعات کې بناس د مرګ اس پته د پټي کې راځي د په ودرازي د په سفر کې راځي نو کسه دا ټول دنیا ورکی چې زمالک سوال جواب د خپل بیبي او والدین سره ولا الى اهلهم يرجعون او نبخل کورونو ته واپس کړی شي مرګ وردا چې راځي کله فقور کې خو خبر الله سم نشوي تاسو ویل غختل وبرګي دومره تلوار او کچه تاسو ویل الله سم نشوي خپل معامله زما عزت مند صفا کوي چې څه کوي نن په عمل وکړي موږ سره یو بوډا سره راځي الله دې وبخي ته نیک سره یو ځل راغی مالې کور کې به حکم وکړو چې شریف باندې باندې درسونه تاسو اورم بیا ما وروي ځکه به حکم وکړو چې قبر کې محمد لکی کبر کې به عمل کو کمخ کې به کو کله به عمل کو بھائی آیا ساده سړی یو کس لوي وسکان خو حج لاله نه لای ناغه اختر نه پس بزوی خماوي چولې داسې به غمې بیا هم کوی نشو وی اختر نفس به حج دسو موږ تاسو په عمل کله کو چې مړو شو ویله وزګار شو ها بھائی چې مړو شو نو سبا شو ایله به اعمال ته وزګار شو مرګ نفس اعمال لکیږي بیا زما عزت ورکړ مرګ نه چې سکیږي نو سکیږي مرګ نفس کیږي مرګ نه مخکې مخکې زما عزت مند چې موږ تاسو توبه واسو کم کمزوري دي دا وی کوشش وکړو الله رب العزت طرف ته زما عزت مندو صحیح توجه کو ټول کوشش کوي او خود جمعي کوشش کوي یا بھائی پنځواړه وخته با جماعت مسکوي نبی علیہ السلام فرمایي چې په یو کلی صحرا او ځنګل کې درې کسان دي لکه بازي کورونه په ځنګل کې نو یو دې دوه بچی دي درې شول کنه شول وای نشته یو کله باندې چې درې کسان وی پکې او دای د جمع مزونو کو مگر شیطان په دای غلبه حاصل کړي اګه ته ما له بوز د جمع نه راځي د خپل درځي کنا پس د خپل څنګه کې بچی دی ما پسې ودرېګا حاضر در پسې ودرې کی بس موزو یو د جمع اهتمام کوي چا سره چې نږدې جمعات ته د زما عزت مندو د وختي راتلو کوشش کوي تاسو په دې زمیدارا په دې دکانداري او کارونو کې به ال خیر او برکت راځي صحیح ترتیب سره د اموز د خپل علماء په دې شرمې کې یو مل الله باندې کړ ته باز سپینګری په دې شرمې کې یو زما سپینه ګیره ده او زما یو کشر لموز او رو ما وای بدل نور کی نو چې ته تاسو شرمې کې خدا کا شان بد اموز ندر دی او په دې کې به خبر لاش نه دا شرم خبره نه په دین کې شرم د سړی د پاره د تباہی سبب جوړي کته نه کشر بچي دې ستا په کور کې لور ده ستا بیبي ده ولې مزرا لسم کا دا د فخر خبره ده چې ستا بچي دې قابل شو چې پلار ور سره مستم اغل وایره ما جنازې ده غوښنی سره هغه له سو وای هغه را په ارز شرمېږي نو ګوره د سعودر مفات نه نه سپر زمانہ شو چې په کیسټ کې دا مستر د ترجمه نه مون بند کړي د نور علماء کرامو نشته جنازه مون سره د ترجمه نه بند کړي د مس فرایض او واجبات او سنن مون ویلي نو ګټ کې فیضان له لګولې شي کنه نه دی واور نو څه کمې به پوره شي سبا واور نو ان شاء الله چې میا شو د تیری کې مز بسی مثبت نشوي ګوره سو عذر زما عزت مند پاتې نه لري په دین کې شرمې گئی با دین کې که څوک شرمې کې نو دا د دې لپاره سره دا د دې لپاره زما عزت مند تباہی دا اے صحابیات براتلې ادا خپل مسلو ته پوس به د نبی کریم علیه السلام نکول لوی لوی صحابه براتلل او د عائشی بی بی د اجری خوا کې ولګه د طالبانو ولاړو او د مسلو تر څو د داسې مسلو ته پوس به کولو چې هغه مسلو به د زنانو سره تعلق لرلو صحابه په دې هغه دا نه شرم ده شرم دا څومره بی دینی چې دا شرم دې زما عزت کوي دین خبره څه دکې دا خټول سره دا خو حیا او حیا ده نو موز مرچا لا اور وای کلمه مرچا تا اور وای ادا یو واده کوي هغه تاسو دې په لګورای او دې اکثر الله یې زموږ دې یو دوه په حال ګورم میږي وای اکثر سری ها وای دام خلک نه کله جمعې مزدوي چې موږ کوم ځای کې څه کولې آرام چې موږ کوم ځای کولې نو ځکه کوي بل الله بندګانو جمعې ته وسوک وخت راځي وای چې سم اکل کوادو کې دی په لور د با ورس نن پینځه منټه د پاسه دولس باندې زوال کې د دې نه مخکې چې څوک راغلي جمعې ته یې یو ثواب وګټلو ا دې نور څو وګټل اجر استراله چان رې جوړي و خړل دې موږ نور څو پړې اچھا غفول غولو چا کور کې لګیاو یو ثواب دې څو زموږ د اخرت په خبره سکار نشته څوک به د زوال نه مخکې راځي وای نو کله کا واده وکړي هغه مو سکو واده نه ملائک بولی کی چې دای الله مو واده راته نشته د ډیرو پکې نه نشته ټول واده وکړي چې موږ مخکې راځو جمعې مزله او علماء سره کې نه زما عزت کوم ته دینه بس جوړ شي شریعت چې در نه کومه مطالعه کوي وختي کوشش وکړي د الله باندې کارو ادا زیرشته موږ نو وایو نبی رسول الله وایي زنانو نه وعده غوښته بیعت د سړو سره چې به بیعت کول نو لاس به لاس کې ورکو ازنانه په پرده کې ناش دی وی نو د الله د حبیب خبرې به ورېدې شرک باندې کوي دا باندې کوي ازنانه نو به دام په بیعت کې چې په مړی به ویر نه کوي نو ټول زنانو واده او یو ګډای په کې وي زه خو لا واده ځکه نو کوم په ما د چا بدله پاتې را تاسو دې په بدله یو بل جړا کوي تاسو ګورئ وي د مورې غم کې چا جوړې دي دا نمبر په نمبر دمه په دمه راځي ادا غم والا ډسر دې درې دی ول ور ور غاړي وشي ناغه غریب بس رو غورځي غم تعزیت زنانو له شخو دا جړا نه منې کا دې له تسلی ورکا نو هغه زنانو ګورې رښتیا وي د الله حبیب رضی الله عنه بیاس نکو ما باندې چې دا جړا بدلو دې مو پورا کوم لاړو یو لا پورا کا بیا را له توبه وېستا نو دا نو چې الله سوچات نو کو تاسو رښتیا وایي چې سواده پورا چا سره نه وایي دا الله بندګانو دا الله کور له وخت راتلو کې چې څومره خیر او برکات دي نو د الله حبيب فرمایلی ک چرې خلق له پته ولګي چې په وختي تلو کې څومره سره اجر او ثواب دی اپ دې لومبي صف کې څومره اجر دی ا دې باغ په ویلو کې څومره لوی اجر دی نو په دې بخل کو څه کړي په دې بخل کو زما عزت مندو جنگونه کړي دا خبره ما بار بار کړي او سم یاداش لره نو په مدینه منوره کې تبلیغ په مشرانو کې وړه نیک مشوره مولا سید خان صاحب دا غلو مدینه منوره کې وفات شوی دی او په جنت البقیع کې دفن دی بقیع کې علماء لیکلي چې دا جنت لفظ بقیع سره احادیثو کې ثابت نه دی څه پوښښ په خبره باندې اے بقیع دے خود جنت لفظ باندې احادیثو کې څه نشته دیو جن علماء وی مخبره د معلا او جنت المعلا دا اگر چې علما حسن ظن وی او لکه احادیثو کې د جنت د لفظ نشته پکار دی چې موږ ټول الفاظ هم شي د شریعت مطابق شي نو بقی کې دفن هم دی زموږ کلی یو حاجی صاحب دی ناغوی ما سره به ډېر محبت کولو وای مال وی چې کوم دی هغه وخت کې چې خبرې کوي دا موږ د ذله مردان او د ذله ثواب شو نو ما ورته زه ذله مردان دې وستاس ولا کې له تبلیغ کې درغله وستاس ذله کې سړیشته کنا ما ورته حضرت کوم سړی یادې وې د سورې نور آیات وې رجال الله تلهیهم تجارت ولا بیع الله قران کې وای وای سړی شتا څوک سړی دی وای پټی کې دی دکان کې دی په کارخانه کې دی او چې بام یوې کنه بیا په دکان پټی کې دی وای باز صحابه وګوره دې ما خبره لور اوس دې کشران الله پته نه لګي چې بنای سره وای اوس په نتو دور تاسو له پته وکړه بعض صحابه او کار کولو اوس فنا به مخله پرتا او پسندان باندې تودا او دا غي نه به سجوړول او سټک به وجد کړو چې راوای چې دې کې به आवाज شو الله اکبر الله اکبر د سټک به اشاره پرې هغه تودا اوس فنا به پرې خو بیا هغه په تودولو خشاک او اسکار لګیدل کنه لګیدل نو دی په لګورې خپکیږي خو به نه کړه چې بان یې اوې او دلته د مشتم دې ته دکان کې الله وې سړې نه ته کدان لوي خو الله وې سړې نه بان یې اوې ته په دکان کې او په پټي کې اجم لرا نه نه نو ته کدان لډر بریټ پرې تاوي چې سړې خو الله وې سړې نو ایمه ته مولا سید خان زوی چې تاسو کلی کې سړیشته کنا نو زه کوئی کوئی کړه وای ما ورته حضرت کوم سړی یادې وی سورې نور کې چې کوم سړی یادې نو ما بوله سړی شته خو راته چې کوم یادې دا سړی د موږ په کلی کې نشته نو دا الله باندې کار وو چې موږ تاسو د الله د دین او د هر خبره اهتمام وکړو رب کریم زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان یا رب کریم مونږ ته او زمونږ دی رونو ته دا سچې مونږ وې مونږ ټول له پدې د عمل کولو توفیق راکړي الله دا ټول زموږ مسلمانان رونه دي دلته لری نه راغلي دا چاله خوبونه ورځي الله دې توفیق ورکړي چې په دین کې ولا خوب نه ورځي الله دا څوک نا وخت راځي ته ورله توفیق ورکړي چې وخت راځي الله زموږ په مساجدو کې چې علما کرام یا کوم دینی تعلیمات کی مونږ ټول لا پاغه کې د ناس ته توفیق راکړي رب کریم مونږ کمزوري یو امون په دې شرمی کو چې مال مونږ او کلمه ناراضی دا بسنګ چاله اورو دا شی زموږ د زړه نه لري چې مونږ په دې شرم محسوس نکو زموږ دا لین دین چې کم ګډ ورته الله د دې د سمول توفیق مونږ لراکې یا رب کریم دا هر قسم حرام نه د پردي حق نه د پردي شي نه مونږ ټول په خپل حفاظت کې اوساته ستا خزانه د حلال نه ډکې الله مونږ بل ته محتاج کې مونږ د حرام نه اوساته د خپل غیب د خزانو نه مونږ ټول له حلال بندوبسو کې الله سمره بیماران دي تو ورته شفای کامله عاجله ورته کې الله د دین څومره حق شوبي ټول قائم دائم او صحیح الہ العالمین سوق د دین لپاره هر شوبې د لپاره چې رکاوټ جوړي کاغذ ملک مشران دی او که کشران دی الله تو ورتاول هدایت وکي اګه نصیب کې هدایت ني نو د دې نمخ کې چې د نور سره کم کار کړي الله غدای سره مزل تر زرو کې الله مخ کې چې دین سره چېړل او تای سره سکړي هغه کارونه الہ العالمین د دوی سره وکړي الہ العالمین باز بیمارانو د دعا بارکه ویلي الله سوق بیماران دي تو ورته شفای کامله عاجل ور نصیب کې الله سوق په پورونو هسپتالونو کې پراته دي دایمي عارضی بیماران دي الله ته په رحم وکي شفا ول ورکي دعا وغواړي د چا دشمنی طرف غنای الله په محبت او دوستۍ باندې بدلې کې الله د چا بچی نشتا نیک عمل صالح بچی ول ورکي